دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل اوس هم پوره خبرونه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د موصل څخه تازه را رسېدلي خبرونه وایي چې د اسلامي دولت دوه تنه استشهادیان چې په مختلفو اسلحو سمبال وو، د موصل په شمال لوېدیځ کې د عراقي ځواکونو په یو مرکز چې د القبه په سیمه کې واقع و، برید تر سره کړی. خبر زیاتوي چې د اسلامي دولت فدایانو او مرتدینو تر منځ د سخت جنګ څخه وروسته شپږ تنه مرتدین ووژل شول او د ګڼو زخمیانو تر څنګ یې یو عراده ابرامز ټانګ هم په یاده نښته کې له منځه ولاړ. د استشهادیانو څخه یې یو تن په شهادت رسېدلی او بل تن یې د الله تعالی په فضل روغ رمټ خپلو ملګرو ته راستون شوی دی. په همدې حال کې د موصل په جنوب کې د عراقي ځواکونو یو بال کشفي طیاره هم د الله په فضل رانسکوره شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت د بې پیلوټه طیارې په برید کې د موصل په شمال الرشیدیه په سیمه کې شپږ تنه شیعه سرتېري وژل شوي. د الجزیره ولایت څخه خبرونه وایي چې د اسلامي دولت ځواکونو د مختلفو اسلحو څخه په استفادې د تلعفر په جنوب کې په شیعه ځواکونو برید تر سره کړی چې اسلامي خلافت د مجاهدینو او د شیعه روافضو تر منځ سخته جګړه وشوه. چې په پایله کې د اتلس تنو څخه زیات مرتدین ووژل شول او لس تنه نور یې زخمیان دي او د څلور پوستو تر څنګ یې دوه ارادې نظامي موټرې هم د اور د لمبو خوراک شوې او د اسلامي خلافت مجاهدین د یو اندازه غنایمو سره خپل ځای ته روغ رمټ راستانه شول د لوی الله په فضل استشهادي ورور ابوهاجر الشامي تقبله الله د خپل بارودي موټر په واسطه بیجې او حدیثه ښارونو تر منځ په لو یه لاره د مرتدینو پر یوه پوسته برید تر سره کړی چې په پایله کې یې پېنځلس تنه مرتدین وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. د یاد برید په واسطه یو عراده همر ټانګ هم له منځه تللی دی. په الله تعالی د توکل څخه وروسته د اسلامي دولت مجاهدینو د مختلفو اسلحو څخه په استفادې د بیجې او حدیثه ښارونو تر منځ په لویه لاره د شیعه ګانو پر پوستو بریدونه تر سره کړي چې د جنګ په جریان کې دوه استشهادي وروڼو هر یو ابوعلي الجذراوي او قیس الدمشقي تقبلهم الله خپل بارودي موټرې د مرتدینو پر دوو مرکزونو انفجار کړي چې په پایله کې یې د شپږو پوستو تر څنګ ګڼ شمېر نظامي وسایط هم له منځه تللي دي. همدارنګه په دې برید کې په لسګونو تنه مرتدین وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې زخمیان دي او مجاهدین د لوی الله په فضل خپلو سنګرونو ته روغ رمټ راستانه شول. د الله رب العزت په عظیم نصرت د اسلامي خلافت مجاهدینو د سعدیه په منطقه کې د عراقي ځواکونو برید په ماتې ور بدل کړ چې په پایله کې ګڼ مرتدین ووژل شول او پاتې ژوندیو له سیمې پښې سپکې کړې د حلب څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې د ترکیې مرتدو ځواکونو او د دوی مزدورانو د روسیې او صلیبي ټلوالې د هوایي ځواک په ملتیا او ملاتړ د البزاعه په سیمه کې د برید په ترڅ کې یادې سیمې ته د داخلېدو نیت درلود چې لله الحمد الله رب العزت په عظیم نصرت د اسلام د اتلو بچیانو له داسې مرګوني مقاومت سره مخ شول چې برید یې په شکست ور بدل کړ د یاد مقاومت په ترڅ کې استشهادي ورور ابوعکاشه قزاقستاني د خپلو چاودېدونکو توکو ډک موټر د مرتدینو په منځ کې چولی چې په پایله کې یې پېنځلس تنه مرتدین ووژل شول او دوه نظامي وسایط یې هم له منځه ولاړل. د یاد اتلوال استشهادي برید څخه وروسته مرددینو د قرار پر ځای فرار غوره کړ چې د تېښتې پر مهال یې هم د اسلامي دولت د اتلانو مردکي څټونو پورې ونښتل او پېنځه تنه یې د تېښتې پر مهال هم ووژل شول او دوه عرادي نظامي وسایط یې هم له منځه ولاړل. د یادولو ده چې د ترکیې د مرتدو ځواکونو یو ټانګ هم په رهبري شده راکټ وویشتل شو او ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم مجاهدینو ته په لاس ورغلل. د یو بل خبر له مخې د بشار ځواکونو د رافضي ملیشو او افغايي شیعه ګانو په مرسته غوښتل چې د الباب ښار جنوب شرق لور ته د القبب سیمې ته داخل شي چې د اسلامي خلافت عسکرو د سخت مقاومت سره مخ شول. د دوو ورځو سختو نښتو په ترڅ کې یادې نښتې تېره شپه د شلو تنو نصیرینو په وژلو او لسګونو نورو په ژوبلېدا پای ته ورسېده. د یادولو وړ ده چې په وژلو کې ډېری افغاني شیعه ګان دي چې په یاده نښته کې د دښمن دوه ټانکونه هم له منځه تللي او ګڼ شمېر اصلحه او مهمات هم د مجاهدینو لاس ته ورغلي او وروستی خبر دا چې د اسلامي خلافت بې پیلوټه طیارو د عراق او شام په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د همدې بریدونو په لړ کې یې د العريج په سيمه کې اته تنه مرتدين وژلي، درې همر ډوله ټانکونه، يو ضريبوش او يو عراده هغه موټر چې مرتدين يې انتقالول هم په دغه بريدونو کې له منځه تللي او د مهماتو يوه ذخيره يې هم د دې بريدونو ښکار شوې چې د اور د لمبو خوراک شوه. هېره دې نه وي چې د اسلامي دولت بې پيلوټه طيارو په دې وروستيو کې دښمن ته سخت سرخوږی پيدا کړی او دښمن ترېنه په خورا وېره او اندېښنه کې دی. قدرمنو اورېدونکو دا وو د دې مهال خبرونه، له ملتيا مو مننه، والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته. تاسې پوه شئ چې د مجاهدینو همتونه نرمي نه مني او هوډونه یې ستنېدل نه مني او دوی په یوه جګړه پسې بله کوي او همدغه شان به روان وي تر څو د الله تعالی دین غالبه کړي او یا له دې وړاندې ووژل شي ای د اسلامي دولت مجاهدینو همېشه دا خبره یاد لرئ چې تاسې د یو شرمېدلي ملت سره په جنګ کښې یاست هغوی که مرسته غواړي نو د علي نه او هغوی که فریاد کوي نو حسین ته که پناه نیسي نو په عباس او که مرسته غواړي نو په فاطمې سره دوی په انسانانو توکل کوي او د بوتانو بندګي کوي ای د اسلامي خلافت لښکرو ای د اسلام ناشنا خلکو تاسو د الله تعالی دښمن مه پرېږدئ چې ساه واخلي او خپل ډالونه مضبوط کړي کمینونه مضبوط کړئ بیا بیا جګړې وکړئ او په جنګ کښې سختي پیدا کړئ ځکه چې تاسې د داسې قوم سره په جنګ کې یاست چې نه عقل لري او نه نقل لري، نه دین لري او نه کومه کامیابه دنیا لري. ای مجاهدینو! کله چې ورسره مخامخ شئ نو څټونه یې ووهئ او هر بند یې ووهئ، د دوی عرابې ویجاړې کړئ، یرغلونه پرې وکړئ، د خپل امن په ځایونو کې یې ودرزوئ. پارلمان هغه کفري مرکز دی چې د الهي قوانینو پر ځای په کې د انسان په لاس وضعي قوانین جوړېږي پارلمان هغه سالون دی چې له دریځه یې اسلامي امت د ژبې قوم سمت نژاد او نورو تعصبونو په لور بې لارې کړي پارلمان هغه باغ وحش دی چې څېروونکي درندګان په کې د کمزورو د وینو څښلو او څیرلو لپاره شپه او ورځ خپلې ډارونکې لارې په غربي سوات پېرې کوي. پارلمان هغه ډانس کلب دی چې تل پکې ښځینه او نارینه و بره ګټنډ جوړ کړی وي، د بوتلونو او سنډلو په ورولو یو بل سره اوږې جنګوي او د خپلې حیا او ناموس جنازې وباسي. او بالاخره پارلمان هغه غوجل دی چې د پردیو کفري او طاغوتي هېوادونو ځناور جاسوسان پکې په یوه خور د کونجاړي په خوراک بوخت دي. په دغه نصابونو کښې دوی کوم اهداف مقاصد دي او په دغه نصابونو کښې کوم شرعي مشکلات دي دغه راز ولې اسلامي خلافت مجاهدين د دوی نصاب تدريس ته نه پرېږدي او په ځای يې خپل نصاب چې دوی تيار کړی دی هغه تدريسوي د بحث لپاره مو محترم مولوي صاحب عاقل او دغه راز محترم اعدام صاحب د سياسي چارو شنونکی رابللي دواړو ښاغلو ته هرکلی وایي لومړی مولوي صاحب محترم که تاسې را ته دا ووایي چې تاسې دغه نصابونه لوستي دي او تاسو په دې اړه پوره تحقیق کړی که تاسې را ته ووایي چې دغه نصابونه چې د افغانستان حکومت برابر کړي دي او یا ورته نور بل چا برابر کړي دي